وعلم ان الآيات تحتمل اوجها من الاعراب غرض د علامه موصوف ته د عبارت نه څه طرق د اعراب نه ذکر کړي څه پنځه طریقې دي یا شپږ طریقې دي خو هغه طریقې دي ذکر کړي خود دې طرز او د دې طریقه دار کنا چې اول د لارې به فيه د دې د هغه د دې د تذکرې نه وړاندې به یو درې ذکر کړي او سه احتمالات د لارې به فيه د تذکرې نه رسته به ذکر کینو دا به تقریبا 15 شي یا ګورو چې شپږ جوړیږي یا 15 خو تقریبا 15 جوړیږي پوښې به نو اول دا وسی وای اول احتمال دار چې الف لام میم مبتدا الف لام میم على انه اسم القران چې دا د نوم د قران یا د نوم د صورت شي یا د مقدر شی بالمؤلف منها د الف لام میم نه تعبیر پر چا سره او کا په المؤلف منها سره او کنو الف لام میم مبتدا بیا چا هی نوم د چا شی قرآن یا د نوم د صورت شي او یا د د دې تقدیر شي په المؤلف منها سره خو مبتدا شو دا څه شو وذالک خبره او دا ذالک څه شو خبره الف لام میم مبتدا او ذالک ای دا خبر وان کان خص من المؤلف مطلقا غرض د علامه د پر سوال نه سوال دار کنه چې الف لام میم نوم د قران شي الف لام میم نوم د قران شي یا الف لام میم نوم د سورت شي او ذالک ور لسی شي خبر شي بیا خبره ټیک ده بیا خو سوال نه دی وارد خو که الف لام میم نه موږ تعبیر 50 سره کو المؤلف منها المؤلف په دې سره تنه تعبیر کو او ذالک ورلتی شي شي خبره نو ذالک الكتاب دا مرتبه ده خاص ده او چې دا الف لام میم نه موږ تعبیر په المؤلف سره کو نه مرتبه ده عام ده مؤلف منها چې د دې کلماتو نه جوړي د خاص الف لام میم د دینه جوړیم د دینه خدا قران هم جوړ لې د دینه شعرونه هم جوړ لې او د دینه مثال په تور باندې نور نه ترم جوړ لې نو در نو مبتدا درجه چا کې را ده ممکنه مبتدا درجه چا کې ده او دا ذالک الكتاب دا په درجه را چا کې ده خصوص کې نو مخکې درجه عموم درسته درجه خصوص ته نو حمل د خاص راغې په عام باندې حمل د خاص راغې په چا باندې او حمل د خاص په عام باندې دا صحیح نه وي حمل د خاص په چا باندې صحیح دی داغه وجدارا چې دا داغه وجدارا چې دا عام منتزع کیږي د دې خاص نه او دا خاص ته د عام د پاره منشي منشا نو دا عام د خاص تابعي دا عام د خاص شي تابعي نو چې عام د خاص تابعي نو ته خو خاص نشه عمل کولای په چا باندې کنه په عام خلق عام عمل کوي په خاص الانسان حیوانون تا چرته لیدل چې خلق ویلي الحيوان انسانون نو الحيوان انسانون خو چام نه دی ویلي نو مبتدا په درجه رچا کې پکار ده درجه ده خاص کې پکار ده او دا بل په درجه رچا کې پکار ده دا عام پک دلته خدا مبتدا چې مؤلف منها په درجه رچا کې شو دا عام کې ده او دا رستو په درجه رچا کې ده نو حمل د خاص راغه په عام حمل د خاص راغې پچا په عام باندې حمل د تابع راغې پچا د حمل د مطبوع راغې پچا باندې په تابع باندې تاسو پوښ نو د راضي جواب کوي د راضي جواب کوي جوابدار چې الف لام میم کوم نوم د قران یا سورت کو ختم باندې او چې موږ نوم د چا کو چې المؤلف سره واخلو المؤلف سره سکو نو بیا تاسو سوال کوي نو استوال مکو ځکه مراد د مؤلف نه تالیف کامل حد الاعجاز ته رسیدلی هغه ته مراد دی نو مطلق تالیف نه هغه تالیف خاص مطلق تالیف نه هغه تالیف خاص نه مراد دی مطلق تالیف نه تالیف نو هر کله چې تنسوک مراد شي تالیف خاص مراد شنوس دواړه به حسب المصداق یو شی شو اگر چې دا اول به اعتبار المفهوم بیا عام دی خو به اعتبار المصداق دواړه څه شي یو شي شنو حمل څه شو عمل وان کان اگر کده اخص مطلق ده د چانه اخص ته د مؤلف نه مطلقاً او اصل دا چې اخص نشه حمله دلې بچا باندې په عمل په عام لئن المراد لئن المراد سره به علت د دې ذکر کوي چې دا حمل صحیح دی ځکه مراد په مؤلف سره څوک دی لئن المراد به مراد په دې سره المؤلف الكامل هغه مؤلف فی تالیفه په خپل تالیف کې چې بالغ رسیدلې اقصا درجاتو د فصاحت او مراتبو د بلاغت ته نو دا دنه مراد ده بس مسله ختم شو والکتاب صفت ذالک والکتاب په دې صورتونو کې مولانا دا کتاب بوله څه شي شي دا صفت ته ذالک دی الف لام میم مبتدا او ذالک سی شعر خبر او دا الکتاب د ذالک د پاره په دې دریو واړو صورتونو کې څه شو یو دا چې نوم د صورت شي ک نوم د قران شي کال مؤلف شي غو ذالک خبر او الکتاب صفت د چا د پاره د ذالک نو دا موصوف د سره صفت نه راواخلې کنه نو دا بیا خبر د مبتدا دا بیا خبر د چا نو ذالک موصوف الكتاب صفت نو موصوف سره صفت نه چرواغله نو دا به خبر د چا شي و یکون الف لام میم خبر دویم احتمال الف لام میم خبر ده ا مبتدا کټه مبتدا سی شعرا کټه مبتدا محذوفه ده او ذالک خبره ثانی ده او یا سی شعر بدل اول کتابو او دا کتاب دا کتاب څه شی دی دا صفته دا سره صفت دا مولانا الف لام میم خبر ده خو مبتدا یې کټه الف لام میم خبر ده ا مبتدا یې صدا کټه خو کدا الف لام میم شرط من تعویل کو په مؤلف من هذه الحروف سره ادا چې کم ذکر دی الف لام میم دا به څه شي کې دا به خبر کې دا به څه شي کې مطلب باندې پوهه ا مبتدا کې دا بوله څه کې او کدا الف لام میم نوم د صورت یا قرآن شي نو بیا ته هاذا کټ که هاذا الف لام میم هاذا الف دا الف لام میم دی یعنی دا څه شی دی قرآن یا هاذی الف لام میم دا نوم د چاره یاره هزار ته کټ کنو بیا څه شي خو چې ته د الف لام میم په مؤلف من هذه الحروف سره اخلې نو بیا وته المتحدى به شي چې کوي نو دا څو احتمالات شو مولانا دا او دا ذالک چې رستو ذکر دا پکې څه شی دی وې دا خبر انسانیت کړه دا کوم خبر دی الف لام میم مبتدا ها نه خبر اول او ذالکه سی شي دا صفته دا خبر ثانی او یا دا بدل له یا دا سره اول کتاب او صفاتون کتاب خو بیا هم څه شعره هغه کتاب صفات دی ٹھیک شو جی او د سیم کې دی چې الف لام میم ته ته مبتدا وایا سوا اول متحدى به دا څه شي کا خبر د سیم کې دی چې الف لام میم د مبتدا شي اصل کې چې د سه عبارتونو ویل شي کله کلا رجل نو الته کې دا جواب دی سوال سوال چې ادا کړي هل من رجل نو دی وی لا رجل لکه یعنی لا من رجل هغه من په سوال کې ذکر کنا نو هغه په دې جواب کې دا جواب متضمن نو چې جواب متضمن شو د قرانګې دلته کې د عرب متضمن د معنا د من لره او کوم شی چې متضمن شي معنا د من لره هغه شی مبني نو دیم شي مبني بیم څه شعر مبني او بیا مبني 50 سره دی په فتحې سره دی مبني 50 سره دی ځکه د اسم د لا دی د اسم د چاره نو اسم د لام دغه کنه هغه مفتوحي که مفتوح نه او اسم د لا ولی مفتوحي اسم د لا ځکه مفتوحي چې دا لا مناسبت لري د چا سره د ان سره مناسبت په معنا کې تناسب تضاد دی څنګه ان را تحقیق د پاره راځي ر اثبات ډېر چا د پاره راځي نو دا حمل الزد علی الزد دی حمل الزد علی زه مدار چې ان په جمله اسمیه داخليږي نو دیم په جمله اسمیه داخليږي دا غل لزوم د اسماء سره دی نو د دم لزوم د چا سره دی اسماء سره دی دی حواله سره دی داغه عمل کوي نو داغه عمل خداو چې اول مفتوح او دیمه منصوب او دیم مرفوع نو دیم ځکه لا لنا فی الجنس هم داسې عمل کوي چې دا اول اسم لا به مفتوحي اسم لا به څه شي فتحه به ور باندې پوه شئ به ولا ریب په قرات مشهوره کې دا مبني دی متضمن دی معنا د من لره اے حل من ریب په دې کې ریب شته نو لا ریب فيه نشته دی حل من ریب نو د متضمن د معنا د چاله را د ملت او منصوب المحل محل د نسب د علا په دې چې اسم د چا دی د لا نافیه هغه لا چې نافی للجنس او دا به عمل کې د عمل د ان اولی لانها نقیض ځکه دا نقیض د څوک د چا نقیض دی دا لا د نقیض د ان کلمې د ان نقیض دی نو دا حمل الزد علی الزد شو او لازم دی د لزوم دی دا ولازمه للاسماء لزوم او د لازم دی د اسماء سره په شان د لزوم د چا باندې د ان هغه په اسماء نو دیم په چا داخليږي په جمله اسمیه باندې داخلي نو هغه خو عمل چې څنګه کاو نو دیم هغه رنګ عمل کې په قرات ته بشاسا کې دا یو مشهور تعبیر د دنم سلیم لا صد المحاربي دا د دنم دی ابي شاسا د فرمای مرفوع بلا التی بمانه لیسا دا په معنا د جاز سره دی د لیسا سره دی مولانا دا خبره د ذکر کړه اخر کې ذکر کړه نو د اول چې دغه دا مرفوع دی په لا هغه چې په معنی لیس ته دی هغه لا من فی الجنس غسته او ادا لا مشابه باللیس ته اخو بیا اول طرف ور کې دیم ته نو دا وی لا ریبو اصل کې وای دسته دی خو مولانا دا اول قرات د دویم قرات نه غواره دی ځکه دا اول قرات کې چې لا لنه فی الجنس شي کنه نو جنس ریب به منتفی شي جنس ریب به شي شي منتفی اجلا مشابه باللیس شي کنه جنس ریب به منتفی شي نو یو ریب د ریبونو نم نشی راتلی ولی که راځي نو هغه جنس به بیا په زمن د هغه فرد کې متحقق کیږي نو بیا به جنس ریب منتفی نشي جنس ریب نو جنس ریب بالا منتفی کیږي چې یو فرد د افراد نم چرته را نشي نو هغه کې مبالغه ده هغه مثال په تور باندې قلع قمع د چا کوي د ریب کوي په خلاف د دې صورت نه چې د لا مشابه به لیت شي نو دا د څه طریقې ولی چې دا مشابه باللیس شي نو دې کې دوه احتمال دي یو احتمال پکې د دې جنس دی یو احتمال پکې د چاره چې جنس ته رب نشته دې کوم د څه احتمال شته چې څه نشته دویم احتمال پکې د فرد دی سره چې لا رب یو رب نشته ها دوا درې ربونه شته خو یو رب نشته تاسو په نه شوي نو پدې کې یو احتمال د کمزورتیا شته چې نه په د فرد شر جنس نشي او هغه مخ کې خو تصریح ده په دې چې نه په د جنس شوی ده نه پر چا نو هغه احتمال لري احتمال لتی شي دی او لارب دا قرات تابع شاتا کې مرفوع ده په لاره چې په معنا د لیف سره و فيه خبره الفظ د فيه څه شعر خبر لا ريبا نو لا ريبا دا لا مشابه بالله تابع شاتا وایي او فيه سشه شو خبر و فيه خبره او لفظ د فيه سشه ره خبر ا په اول صورت کې چې لاندې د فل جنس شنو ری به وتی شي شي اسم او فيه وتی شي شي ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول رضا علامه د فر سوال رضا علامه د فر چاره د سوال هغه سوال دار کنه چې لا فيها غولن کې ګوره دلته یو مسند نه لري چې غولن دی یو د فيها دی فيها دی کنه دا څه شی دی دا خبر دی نو دلته کې تقدیم د خبر په مبتدا شی دی نو لا فيها غول معنا دار چې خاص په خمرو د جنت کې به در به سر نه وي نو معترض وي دلته چې تقدیم د مسند په مسند له شعر نو په کار دار چې دي کوم شعر لا فيه رائب لا فيه دس رائب دس ویلې شعر لا فيه رائب دس ویلې شعر لکه لا فيها غول نو لا فيها لا فيه اره مند سی به ویل شي دا ولې تقدیم دلته کې دی آیات کې شعر اپ لارې به فيه کې دی شي دا ولې نو دی دا ځکه اندې شي چې دل الته کې موږ تقدیم کو نو خیر دی ځکه معنی دا را چې لا لا فيها غول خاص په خمرو د جنت کې وتی شي نه ا په خلاف د خمرو د دنیا نه چې په خمرو د دنیا کې غولیت شته دا نه غولیت منحصر دی په خمرو د چا کې د جنت کې نو الته حصر صحیح دی الته حصر په خلاف د دې ځنه دلته حصر صحیح نه دی معنا به دا شي چې خاص قران کې ریب نشته ا د قران نه علاوه د عدم ریب په قران کې خاص دی اپ منحصر دی په خلاف د نورو کتابونو نه اخر شکونه نه ډک دي اخر شکونه نه حالانکه نور کتب سماویو کې شکونه شته نه نو دلته ځکه حصرونه شو په دې آیات کې ځکه حصر مقدم نشو لکه مقدم شعر په دې قول د الله تعالی کې لا فیها غول ځکه نه د قد شی دلته کې تخصیص ته نه په درب به په دې قران پوری من بین سائر الكتب لکه په نورو کې په مابین د نورو کتابونو کې چې د نورو کتابونو په مقابله کې دکې نه په درب ده اغه نورو کې رب ده دا خبره صحیح ده او په خلاف د غیات نه ته هوتک ته چې عدم غولیت په خمرو د چا کې د دنیا کې لکه څنګه چې هلته کې څه شی او قص شی او نو دلته کې داسي نشي کېدلې وصلی الله تبارک